مؤمنانو تاسو داسې دعا وکړئ ای زموږ ربه کله موږ نه سهیره او خطا صادر شي موږ پرې منیسه سختنه پر موږ هغه پیښه موږ چې له موږ نه مخکنیو خلکو باندې دی ایښی وو زموږ څښتنه د کوم پیسي پورته کولو چې په موږ کې وس نشته هغه پر موږ موږ ده له موږ سره آسانی وکړه زموږ له ګناهونو څخه تیر شه پر موږ رحم وکړه ته زموږ کار جوړونکی د کافرانو په مقابل کې زموږ مرسته وکړه بسم الله